را ورسیدو حکم دی الله تعالی راغه حکم دی الله تعالی فلا تستعجلو نو تلوار ور باندې مکوي یعنی عذاب دی الله راغه تلوار مکوي سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى او چد دی اما یشرکون دا غینه چې دوی ور سره شریک جوړوي ينزل الملائکه را لېږي الله پاک ملائکه به روح په روح سره من امره د وجه د حکم خپلنا روح نو مراد قران علام یشاء پاغه چا باندې چې وغواړي الله پاک من عباده د بندگانو خپلونا ان انذرو د دې خبرې چې ویره ورکړې انه په بیان د دې خبرې چې نشته حق د بندګۍ انه لا اله الا نشته دې حقدار د بندګۍ الا سوا انا زمانہ یعنی د دې خبرې ير ور کوي چې الله وې مان سوا بل د عبادت بند حقدار نشته دې فتقونی نو زمانہ او یریږي خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله پاک اسمانونه او زمکا بالحق د پاد حق اختار کولو تعالی او چد اما یشرکون داغینا چې دوی ورله شریک جوړوي خلق الانسان پیدا کړ د انسان لره من نطفه د نطفه نه د ساز کیو بونا فاذا هو خصیم مبین نو دغه کس مقابله کوون کې اخکار دی الله وی انسان پیدا کو د نطفه د ساز کیو بونا فاذا نو دغه وخت هو دا سړی خصیمون صحرا ته بوزي لپا د سرولو او مال د مخ کې دی او ته تیرو سه خوشاله خوشاله وراوستو کې هم خوشاله ماخامي کې او سار کې بوتلو کې هم خوشاله وتحمل اثقالکم او پورته کوي ويخلقو او پیدا کوي الله پاک ما لا تعلمون هغه چې تاسو نه پیژنې سوارلې سيزونه لکوس گاډي دي سیکلې موټر سیکلې جازونه دا به الله پیدا کوي هغه وخت ویلو نور به الله پیدا کیږي وعلى الله او د الله تعالی په ذمہ باندې دې قصد السبيل بیان کول د داسې لارې اجمعین ټول وتا کله پاک وخت تاسو ټول وتا به هدایت کړو هو الذی خاص الله پاک غزاد دی انزل چراوروی من السماء د بر طرف نه د اسمان طرف نه ما ان او باران لکم تاسو لمنه د غینا شراب نسکل دی ومنه او د غنا وترل فلکا او ویني تک ویني تک کیشتای مواخره او بشلون کې انو بو روانه دو بشلیو د روانه پی باغې کې ولې تبتغو او د پار د دې چې طلب کړی تاسو من فضله فضل داغه نه مال د پار تجارت روانه ولعلکم او د دې د پار قامه تاسو تشکرون چې شکر وکړئ الله پاک او یعنی پیدا کړی الله پاک نخي غر دیو لار دو کاغه دو چته دو کندر کندر وبن نجمی او په ستورو سرا هم یهتدون دوی لار مومی شپه روان صورت ګوري قبله ورخاته دا پیجن شمال جنوب افمن یخلق آیا نو هغه څوک چې پیدایش کوي کمل لا یخلق پشان د هغه کس دی چې نشي پیدا کولې والذین وکسان یدعون چې دوی ترنه حاجتونه غواړي من دون الله د الله تعالی نه سوا ان هغه کسان چې را مدد کوي به د الله نه لا یخلقونا هغه نشي پیدا کولې شي نیز شي وهم یخلقون او دوی پیدا کړی شي دي چې چا ته مددگار وای هغه د الله مخلوق دی امواتن الہ دی واحد یو یو الله حاجت روا بندگی حقدار دی فالذین انوا کسان لا یؤمنون چی مان نه راوړي بالاخره په اخرت باندې قلوبهم منکرتون زړونه دوی پد غني توحید لرا کم کسانو چې ایمان په قیامت نشتره ته الله یو والد الله توحید بد غني مک قد مکر الذين من قبلهم یقینا مکرنا چلونا کړی دي هغه کسانو هغه خلکو چې مخ کې تاسو نو د حق په مقابله کې چلونه د حق مقابله کې فات الله بنيانهم کم ځای دي شریکان زما اغا چې کنتم تشاقون فیهم چې تاسو به چودې دلې د دې په بار کې چې استاد الہ په بد ویل شو ته به غوسه کېدی لکه چودې دلې به سو شو الله وی دا غوسه چې ته به غوسه کېدلې او زمالګاران چیرته دي واقسموا بالله او قسمونه کړی دي دوی په الله باندې قسمونه خړلې دي په الله باندې جهد ايمانهم پاخ قسمونه لک قسمونه پدی لا يبعث الله چې ژوندې باندې کړی الله تعالی من يموت هغه څوک چې مړ شي دي یعنی قیامت نه مونږ کوي نو الله پاک وی چې دې نه پویږي د دې د پاره ژوند دی کوي ليبين چې بیان کړي لهم الذي دوی دا خبره یختلفون چې دوی اختلاف کوي په باغی کې ولی یعلم الذین کفروا او چې پوی شي کافران خلق انهم چې دوی یقینا کانوا کاذبین چې و دروغ وی وینکی دروغجن دی فیکون اغوشی صرف امر دې زمونږه والذین وکسان هاجروا چې جرته کړې دې فی الله د الله د پاره من بعد ما ظلمو روست د دین چې په دوی باندې ظلم کړي شوی دی لنو بوی انهم خامخا زیب ورکو مونږ دوی ته په دنیا په دنیا کې حسنتن خیستا اوړېدل لاړځل تطلب ګرځېدل نو ندی دوی کمزوري کوون کې الله لرا او یا خذهم یا بهونی سی دوی لرا الله پاک الا تخوف په حالت دی ویرولو ان په ویرونی سی په ویرولو فإن ربکم نو یقینا استاذ رب لروفن ډیر شفقت کوون کې دی رحیم رحم کوون کې دی اولم یرو ایا دوی نګوري الا ما خلق الله اغه سيزونو ته چې الله پیدا کړی دي من شین د هر یو سیز تا هر یو سیز نه چې الله ته پیدا کړی ګوري نه یتفیعو چې ګرځي زلالو سور داغه انل یمینی خی طرفنا والشمائل او کین طرف تا ان ګس طرفنا کین طرفنا دا سورې ګرځي را ګرځي